شيئا پنځم بخاری سره دې یا خزدا جماعت خدمت دې کونه یقوم المسجد بختور تصوری د جماعتي چیر جماعت روان سم جوړیږي شپې مړ شو ولم يعلم النبي عليه وسلم شپه دا نبی علیہ السلام سل تنگو فذکر ذات یومین پیغمبر علی السلام ته یاد شو وی ما فعل ذلک الانسان هغه سړی پتلی سشو د جماعت خدمت ته کو جارو وغیرہ به وهاله علم غیب څه خداوندی صفت تعالی غیب بالمعنى الحقیقی نو پیغمبر علیہ السلام ته صحابه عرض کوي چې ما ته یا رسول الله سره یا خزدا وی افلا اذنتمونی زوی نه خبرولم وګدا قصه دا خي زکه من راغلی د چې مشرک په قبر بنو دريږي د منافق اواز او منین وی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک ہزار اٹام میں دا بخاری کی چه من حدثك ان محمد پیرانو پیر رحمه الله فتوا شخص کسی نبی یا ولی فرشتہ جن پیرے پیر فقیر کا غیب ہے ان کو مصیبتوں میں پکارتا ہے روا اور مشکل خوشان سمجھتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ ہماری تمام کاروں کو سنتے جانتے ہیں اور ہمارے کام کرنے والے ہیں قادری جیلانی ہوئی چکے وہ کافر و مشرک ہے کا نهی ہے نکای مات تے خوا بیا وی چې د نبی علیہ السلام په باره کې څوک دا عقیده ساتي چې هر بات سنتے جانتے ہے وہ بھی کافر ہے عبارت لأن علم الغیب صفة مختصة بالله سبحانه علم صفت مختصة دا باری تعالی دے فتاور شیدے کی افقه من الشامی علامه غوی رحمه الله صف 15 کتابونو کې دس شروع شوی دی زړه فتاوا رشیدیه ام سعید نوی دی زیاتی کړی دی الفاظ په کې بدل کړی دی کہ غیر اللہ کو دور سے ندا دینا اور ويكفر لاعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب جواهر الاخلاق کی ان وهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب کدی او سړی دا عقیده یکفرو رد المحتار فتح العزیز فتاوا د زازیه فتاوا د مولانا عبدالحی تعلیم الدین د تنوی رحمه الله بهشت زیور طالبین قران مجید کې 50 سورتونو کې دا مسله مستقلا ده حدیث جلد اول وګورئ په دې مسله خه تحقیق کړی دی علامه ختم شو یو سړي تاسو کو چې دا شفیقای څه مطلب دی ښه مې زلیخه ختم شو تا ته پته ونه لګیدا مبارک خیر رسان ذات تباری تعالی نون تباری تعالی مبارک پدی ذات ته الله مبارک ورکونکی نو نوم د الله په هغه کې برکات لله الاسماء الحسنى ډن چې او په کې تراجمې بیرکه ورته ویل کیږي الوسی او امام رازی د دې خ تفصیل کړي دي آلوسی د امام رازی نه نقل کوي او دا غلطه خبره ده چې امام رازی کی سوا د واهیات او د شبهات نه بل څه نشته نه اما ستا کم فهمی ده چې ما او تا پینو پویو دیو جن څوک په عربیت نه پويږي نو تفسیر د امام رازی دی نه ګوري تفسیر کبیر ورنه ګڼ فواید دی پکې علوسی دا غنه نقل کوي چې د دې دو تفسیر دی یو بقا او ثبات دویم کسرت تا آثار فاصلو بقا او ثبات الدائم هو الله وحده کثرت تا آثار فاضلو صفت مختصه تا باری تعالی کلا بارانو شی فصل د سره ونشي کله باران وشي فصل وشي لیکن کم شي روز شي کسرت تا آثار فاضلو پښتانوی بلا و خیر نو بقا او ثبات معنی لازمی کسرت تا آثار فاضلو معنی متعدی نو بقا او ثبات کدو برکت دا معنی اخلی نو فالثابت الدائم هو الله تعالی که نیکۍ اخلي کمالات دا هم د الله د طرف نه دي ښه د دې وجه نه زجاج وایي چې انه من البرکه په معنا د کثرت من کل خیرین نه مضارع شته نه امر شته نه اسم فاعل امام رازی جلد تم روح المانی جلد تم صفحه 140 امام رازی چوار لسم جلد جز صفحه 118 مفردات ته امام راغب د دین چور ذکر کوي ثبوت الخير الالهي في الشيء په یو شی کې خلخه دا ماده قران کې د دې شپې ذکر ده او طریقه د استعمال یو بالنسبه الى الفاعل مبارک دویم به طریق نسبت الى المفعول مبارک نو مبارک به د الله نه بل څوک نشي کېده مې ذات تعالی مبارک خیر رسان نمونه اچونکي یا الله یو طرف ته ولیکي نو بل طرف ته بیا محمد نه لیکي دا غي ادب دا دی چې ته محمد رسول الله ولیکي کلمه وای نو دا به وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه دا سنه دا ماشومان وی نور محمد صلی الله او کلمه هم بدلی او ما تا تدا پتوم نشتا الله مبارک خیر رسان نوم مبارک وهذا کتاب انزلناه مبارک صفات ته قران الت ذکر کوي پینځه مارا لګلې دې ا د خیر نړ کتاب دې مبارکون دویم بیت الله حوصه الله آل عمران چیان میں ان وزع للناس إلى الذي ببكة مباركا گن خیرونا مدافن دا انبیو گن خیرونا مقام ابراهیم حجر اسود وما الى ذلك حرم کی غوخه دیو خړه او بده اور پسوس کلی بدی ناراضی دلتم غوخه خوري غوخه پسې اوبس کی ګډه بدی خرابې پنزم باران مع السما سرقاف نو ونزلنا من السماء ماء مبارکان شفغم ونا چې بیوامن او واوې دي نو امام ابو حنیفه له جواب ورکړ نو هغه ورته وی چې بارک الله فیک کما بارک فی لا ولا خلق اریان شو چاته پوسو کو چسوی وی تشهود کې یو وو د کدوا نو چې ما جواب ورکړ نو دی پښتنو کې سوا د رسم و رواج نه بل څه نشته کور ته ځي اعوذ بالله ووایه شیطان به بهر پاتې شي دنده لاړې سلام ووایه پخوا یو تبلیغي راغلی و ځینو الله مقشناسي ورکړي وی سړی څلور میاشتې ولګولې کور ته راغی سلام یې وی بنو سیو نو وی یو ماشومه یې وه کوټې سر ته وخته اتم د بقعی صفتا في البقعه المباركه موسى عليه السلام واقعه کې قصد درشم نهم شفا انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين خلق کتی تشوقه در غسل مجوس اروجو روجی احتمامی کئی ودان سنت تو نپکی زیاد ثواب شتے ابن کثیر په دې کلک رات کړي دي لسم ذات ته الله مبارک پدی کې ور سره بل څوک شریک نه سبحان الذي اسرا بعبده نن د الله نمونه د الله مبارک پدی سر کې ور سره بل څوک شریک نه سبح اسم ربک الاعلى د الله نوم د نور نمونه نه پاک کا یا الله یا رحمان یا رحیم نو یا محمد علمو یا پیر دستگیر مو یا پیر بابا مو یا سبح اسم ربک الاعلا دا الله نوم د نور نمون نه پاک کا فریاد رس په غیر د الله نه بل څوک نه احادیث په بار د برکت کې لا تعد ولا تحصى سفر د نبی علیہ السلام او بکمی دي لګي پاتې دي صحابه عرض کوي نبی علیہ السلام او براوړی فجاو بیناین فيه ماء قلیل پیغمبر علیہ السلام اس کی خودو غنبیده شروع شو زنبیده د گتو مبارک د نبی علیہ السلام نا وحی علی الطهور المبارکی والبرکت من اللہ تعالی مشکات صفحہ 538 رواه البخاری دویما درود ابراهیمی اللهم بارک علی محمد دریم عبد الله بن بصر وی نبی علیہ السلام زما پلار ورته خوراک پیش کو تازه خورما وچ خورما دعا اغي کی دی اخیری الفاظ اللهم بارک لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم بارک لهم خیر چون کې الله چکر روړو یو خري مسنون دعا وکا سلورم وعده چاو کو تولا مبارکی ورکای را شپغم ابو هريره رضی الله عنه وی تازه میوه بچو خورما وغیرہ نو نبی علیہ السلام لبای راوړو وان انس رضی الله عنه خادم خاص د نبی علیہ السلام علیہ السلام آکړی و پاره د مکه مکرمه کې برکات پکې تړیر شي دي یو ځل ما خیال وکړ چې ګورم لوچشته پکې کنه وخړونه سار به قاری ته لاړم د سبزی دکان ته ړومبه نظر می پالوچه پریوت مهر په لګیدلې پشم داسي لکه چې په ونه کې کوم پشمي پدی لکه چې استاد ونی شو کولی نبی علیہ السلام مدینی طیبی د پاره سوال کړی دی چې اللهم اجعل بالمدینه ضعف ما جعلت من بمکه من البرکه مدینی والا سړی به ته پیژنې په د چې دا غلی هجر ډیر نرمه ښه مکی والا خلق داغو پلی سختی ده سړی اریان شي چې نبی علیہ السلام دا غو سره به څنګه جون تیراو خو تب بد دا عرب نه وای ښا خریم دا غو د کونډه او بلیوم وای ها دا د مزدورانو سره زیاتې دي چې ټول خلک زی هغه خود خزي پریخي دي لاړشه مالدار شيوخو پله لاړشه چې يره مدرسه ده جومات دی دا کثرت ته مدارسو دا فتنه ده خلکو تی دنده جوړه کړې ده مدرسه په دې علاقه یوه ده نورې کوټګۍ دي او یې شاپور نه راغلم نو تخصیص به نه کوي چیر کوم زین راغلې مدرسه چلول ډیر ګران کار هر سړی کوټه جوړ کړی دا او یې زما مدرسه دا ابي شاپور کی دا نوې به خیانت مکوا کنه شیخ ته پنډی رحمه الله سره یو ناظم به ګرځېدو نو ناظم به ځان له چند کول ویزو محتمم ما زیو مې مدرس ته دونه اوس پکې طالبان دي خپل هغه بچی به یاد کړ اللهم اجعل بالمدينه الزعف ما جعلت بمكه من البركه ته عربو درستخانونه اغوی هر منزل چې راځي نو یو ټوکرای ور سره زما ستا په شان غندو نه دي چې جمعات غند کوي خدا عمل تشته دلته یو به خادمی یو به مؤذن یو به امامي جمعاتونو کې وې کلی دي امام څوک برداشت کوي دا چا کارم نه دی ویلی ښه چیرې امام هم سو مرتبه والا استا قبله ده مسله دا ده چې د کم امام سرستا عقیده جوړه نه وا جوړښت نه استامو زغه پسې نه کیږي ابه چې امام تلاس پکې سپوري وي حاشا وکلا امام ستا حقدار دی خلفای راشدینو دور وګوره ښه څکه جماعتونه ټول شر سو کوته جرنګي چې کوی دا زما جماعت دی نه نه دا الله کور دی امیر غریب پکې یو شی دی ښه نو پیغمبر علیه السلام مدینی طیبی لا الله پاک پدی کی برکت دچن کی محرم او التراغه نو دا درست خانونه ولګی دا دو روجی غین سینه هم لسما یا لسما یا لسما یو سړی ورته وی چیرې زما خو روجه نه ده زه څنګه کینم هغه ورته تا ته چا ویلی دي چې ستا دی روجه یو ته درسته خو زما په دې درسته خان کېدا ما زیګر پسی بدا الکان ګرځي بوډا زور د په کرسای کې اخیری راشي کی بنی دی خپل درسته خان ته پاو سات وقفی سړی مور شي ښا هم مدینه کې برکات اتم انس رضی الله عنه وی عبد الرحمن بن رضی الله سعد ابن ربيعه سره چې د مؤاخاتو نو سعد ابن ربيع کله چې سعد رضی الله عنه دې کوته بوته نو ورته وی چې زما ما نیم ستانی زما دو می ټبرې دي خوخه کا طلاق به کم نکاح سره کا عبد الرحمن ابن عوف ورتوی رضی الله عنه بارک الله فی مالک و اهلک دلنی علی السوق زتو جاری مدینی والا زمیدار دی مکی والا تجار دی بازار را توخه سو خرستو راغه سلام دا هغه په کپړو باندې سو اسلین وغیره کریمی ولیده را عبد الرحمن بن عوف اثر صفرت وما هذا عبد الرحمن دا سدی وی انی تزوجت امرأة اوزن نوات من زهبین د کجوري بمبه ته اړو کې داغي په مقدار د سرو دا داغي مہر ما نکاح کړي دي نبی علیہ السلام ورته چې بارک الله لك اولم ولو بشاتن ادنا بیزا مخکې بیزا جو ډیره بارک الله لك نهم صخر ابن وداعوي الغامدي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدعا کوله چې اللهم بارک لامتی فی بکورها لسم اخیری حدیث او پدی اکتفا نبی علیہ اوګد حدیث ته ثم دعا فيه بالبرکه مشکات صفحه 537 کې اوسو په دعا کې لفظ د برکت مستعملول چې په برکت تفلان کې په برکت تفلان کې ام العبادت دی مبنا د اتباع ده لا على الابتداع شیخ رحمه الله وی دلته کوثر مولانا صاحب د بټړي وی دعا کوله وی اللهم سهل علينا کل صعب وی زما زړه ټوپ وکړو چې دا خو مرکز د توحید او د سنت دی دې که برکت لفظ مستعمل کی حرمت نو هغه وی اللهم سهل علينا كل صعب برحمتك يا ارحم الراحمين اتفاقا جائز جرح پی دا وی زوی نشی کولی سوکخا حرمت بحرمت السید الابرار د سلفنا نقل نشتا خا چې قران حدیث کې چرته دا راغلي دي برکت لفظ په صيغه د اسم فاعل وای نو اوس مونږ وی چې خیر چون کې دا صفت مختصه د باری تعالی که په صيغه د اسم مفعول مبارک وای مبهم لفظ شو مخلوقات په برکت کې ټول الله ته محتاج جا حرمت ولی هغه لفظ نه وای چې قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما الاسماء الحسنى موږ چری اختلافي مسله نه چیو اختلافي مسله خو دو چیړي چیر دا شته که نشته شپږم شک د غیر الله نه غیبانه یره کول یو خو ظاهری سبب دی د منظری نه یریږي شرک فی الخوف د بابا پي ورکای پین تعویزه ورکای د ور مې نکړو ټکر راکې ایا یا فرحبون وم شرک فی المحبت د غیر الله سره پتور د حجت روايي مینا اصوليين تفرقه فی صفات لیکي دغه مقصد دی چې د مور مینا د خزي سره نشي کولې د خزي مینا د مور سره نشي کولې زهار دی طلاق شوي شیخ ته پنځیر رحمه الله وی سړی هندستان ته تلو واړی بوتلی وزن سره لا کورواله وی ولی یره وی د ملک ته را روکه کړیم نه می مورشتو نه می پلار یره وی زدی هر څه هر څه سوچ کړل چې دا می سووي لړ عسکی یره وی کور والا خپاو نو ما ورته داسې وی یره وی ته طلاقی ادا طلاق شو یره ما دی ویني وی ته دی مینی طلاقی نو دا خلک قبر پرست د مینې مشرکان دي ښا سورت بقره یو سل پینزش پیتم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا زینی د خلق دی سوا د الله نه شریکان يحبونهم من کوي د دوی سره په شان د مینې د الله يحبونهم قبيا طواف ته بیت الله نه نو ته قبر نه غیر شې پیره ګرځي کولول د حجر اسود دی خو نافع زوار نه انک حجر ته د درګاه ګټ را واخلي په ځان وهي یحبونهم کحب الله دا الله دوست سره مینه کوي دعا او تکای ټیک ده کحب الله په تور د حجت روایت والذین آمنو مومنان کلک دی سختی پمینه کې د الله سره اشد حبا لله شرک فی الرجاء د غیر الله نه غیبانه امید کول تحت السبب جائز ده لیکن ذلت ته سړې بډګوي ته دې مال سره کوي واغه بس پګي ګوري ها سبب نشتی ستا تم امید دی ما فوق الاسباب دا شرک دی ها جوت او طاق چې ورته ویل کیږي دا ماده قران کریم کې یو دیش پیری لغتن ضم الشیء الى مثله یو سره یو ټل کې دو شو ستا یو کار دی او یو مالدار یو هغه څوک پدی بهتر بحث شرح د عقیقت عقیدت الطحاویه کړی دی چې استشفاع دو قسمه ده یو شرعي ده او بل شرکی شرعي استشفاع اهل التوحید والایمان شفاعت شرعی استشفاء د اهل الشرک والبدع شفیع قهر الله بني زرور زیر نازبین دی ویدا دا الله نازولی دی سوره یونس کې یو آیات د سوره یونس دعوه هم دا ده اتلسم آیات وعبدون من دون الله بندگی کی سوا الله په هغه چې نه پیژني په اسمانونو او په ځمکه کې یو رات ما لا یضرهم ولا ينفعهم مالک د نفع نقصان دم نشته یو معتزله بالکل د شفاعت نه منکر دي آیات کې به تفصیل راشي سورته بقره چې وی ولا یقبل شفاعتن دا په حق د کفارو کې دویم اهل الشرک والبدع یو په غایت تفرید کې نو بل په غایت افراد کې لکه سوی یونس اسمار واړو په الله زورو درم اهل سنت والجماعت شفاعت شرعی منی پینز شرائط دی پکی یو ورځ د قیامت چې تو ير زما سفارش کی نو د مقام محمود نو خړمبه سفارشونه شته دی نه ښه مقام محمود شفاعت عظما چې کله وشو نو واړه واړه شفاعتونه حافظ تبوی تر او باسا شهید تبوی لکه اوس من ذکر کړو درم مشفوع له بمومنی ولا يشفعون إلا لمن ارتضى سوره انبیاء اتشتم سلورم پست اذن الهینا من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه پنځم علم د شفیع په مشفوع چې د مسلمان دی خو ګناګار دی الا من شهد بالحق وهم يعلمون شفیع قاری گنگوہی رحمه الله فتاوی شیدیه کی د دې څه مثالونه پیش کړی دي پیر راغې جړلې ولی ویزوی می مرشو سوال جواب لیکلی دي چې ان کراما تو مفصل ذیل میں کیا حکم ہے غوث اعظم تر اسراره په خپل فقري ملنګ باندې څلورم اسمان کې ملک الموت ورسو وې زما د دې ملنګ د زوی دا په زوري کې هغه ګوډه واغست په دغه ورځ چې څه مړو هغه ټول ژوند شو ها سوره د جهل واقعات دي دا ښا دا د دیوبندي علماو کاروم دا ښا دا بیا خبره ده چې ما او تازان ته دیوبندیان یو شرکیان وګوره کنه دا کتاب کتابونه وګوره ته علماء دې کای شرک او ځان دې وبنت منسوب کای الله ته تپوس کی سمان الله عالم نو وی ایک شخص مجنون نے زنبیلی روحو کی چینی یو لیونه را را راغی سترگی سریوی غمانی اغا گوڑی واغستا فرمایا اوہو ادر کو تو نہیں آتا کنا پورتا خنور آتا عرض کیا نہیں آتا کہا اچھا ہوا واپس گیا کراغلے حضر کے آدم سے لے کر اس وقت تک جتنے مرے ہیں سب کے زندہ کرنے کو کہتا تو مجھے سب زندہ کرنے پڑتے خا شفیع قاری تخکری لکی نی پیران پیر سے بھی پا اللہ زورور کو چوی کراغلے میں نو زمانه به ټول مړي ژوند کړیو رسی د بوده بلای ولی بخیر گذشت یوا خزوی عبد القادر جیلانی څنګه لاړه په مجھے بیٹھا دو پلار روانو نو زمونږ د کلی کې او منیجر د بانک دبر کنا فضل خالق د هم به رستو منیجر خو هغه وخت کې چې په سرو هدو منیجر سره مې تاسو کو زما ته خي منیجر سره تعالی زوی چارا کوي پیر بابا اریان شمخه مایداو می جوکیټډ دی خدا اډو کو کټ دی نو آپ نے فرمایا چې تیری تقدیر میں لوح محفوظ میں نہیں ہے لوح محفوظ کې ستا زوی نشتی نو هغه ورته وی چې په لوح محفوظ کې وې نو د تانه مې ولې وخته تا څنګه لبولې راتلم تو تمہارے پاس کیوں آتی آپ نے اللہ سے کہا یا خدا تو اس عورت کو بیٹھا دے خود لزوی اور کا قسمت کی نشتہ اس گورے پا خدے زور نعوذ باللہ کفری واقعی وے کہا ایک نہیں تو دو دے جواب آیا ایک نہیں ہے تو دو کہاں سے دو کہاں تین دے وہ کہا جب ایک بھی نہیں تو تین کہاں سے اس کی تقدیر میں بالکل نہیں خزنہ امیر شوا وی غوث عظم په غصه شو هو هو هو په الله هم غصه کېده وی د خپل دروازې خوره او ورکا او تعویز کړه وی تا به وو زامن کیږي خزه خوشاله شوا واپس لاړه اس کے ساتھ بیٹے ہوئے د پښولور و وای راوړو او په خوده اور که خا چې عبدالقادر جیلانی رحمه الله یو بزرگ په خوب کې ولیدو چې منکر او نکیر جواب تاسو څنګه وکړو ویم دا تاسو مکو خدا که چې زمانه څنګه خلاص شو وکله چې زما څنګه لراغله نو ما دواړه لاسونو نکله کونیول چې الله ویلو زه خلیفہ پیدا کوم تاسو ولي چې ما پیدا کوا فساد بکی گنگوهی رحمه الله جواب ورکړي چې ان الحكم الا لله او دا کرامات چې په زړه کې خو وای کنه چې دا شرک ته ولې سوارا ذالک حبۃ خردل من الايمان په یو سړی شرکی واقعات بد نه لګي د پنځپیر د لفظ سره د خلکو ولې دښمنی ده خو توحید او سنت ذکر کوي شاپور د دې لفظ سره د خلکو ولی دشمنی و پخا اوس نشته الحمدلله خو حق پکې بیانې ده وی دا کوم عقیده چې خلکو ذکر کړی ده نو سراسر مخالف قرآن او حدیث کې هي او د بت پرس په زیدا عبدالقادر پرستی ښا ځکه الله یو دی قهار دی قیوم دی جبار دی ایسے عقیدی والا قطعی کافر اور مشرک ہے خواہ وی داسې عقیده چې څوک ساتي توبه اونکی تجدید د اسلام اونکی نو مسلمان نه هی فتاور شیدیا مشرکانه حکایات داغي عنوان دی او مشرکانه حکایات صفا 178 صفی بدلیږي را بدلیږي شرک دو قسمه اعتقادي لس قسمه مو ذکر کړو شرک فعلی سلور قسمه په حقیقت کې ده دو قسمه تحریمات قابل دې تحریمات الله نیازات غیر الله داغي بالمقابل دې نیازات الله دې ته چې موږ څلور قسمه ویو نو په اعتبار د مقابل سره موږ ویو دو توحید دې تحریمات الله یو شی الله حرام کړی دی لا تقتلوا الصيد وانتم حرم مائده په دې مفصله لګېدلې ده لا تحلوا شعائر الله نخی د دین د الله دی دغی بی عزتی بنه کوي د جماعت بی عزتی بنه کوي د ګری بی عزتی بنه کوي د قبر د وجې نه ته یو شی په ځان حرام ګڼي د قبر ونه ده وچه یا دا د بابا امسا ده بحیره صاحبه حام وسیله دغی پشان دا ختمول پکار دی لا تحرمو طیبات ما احل الله لکم ولا تر شرک دی درگاه لدی کوئی وړي دي لکه مثال په تور باندې پیج روان کړی دی او د درگاه په چاټه کې اچای یو لسمی دو لسمی عرسونه وغیرہ دو توحید منل پکار تحریمات الله ات الله د نیازات الله تعظیم تحریمات غیر الله د حلال نیازات غیر الله د اقبح الحرام ګډ درغه د درګاه په نوم باندې حرام شرک فعلی احادیث د دې په اړه کې ډیر زیات دي خو شیخ رحمه الله به یو روایت پیش کو او دا د دې لپاره مونږ پیش کو پته ولګي چې سیوا د الله د نوم نه د درګاه په نوم باندې د بابا په نوم باندې شی ورکول اگر که مچ ولی نه د مچ باڼ ولی نه خدا حرام دی مصنف ابن ابي شيبه صفه 358 جلد 14 ما لیکلو د الکفایه فی علم الروایا د شیخ رحمه الله په پیر 185 مسند د امام احمد صفحه 4 کې طریق ابن شهاب د سلمان رضی الله عنه نه کوي ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب سړی الله جنت ته بوتلې ده د یو مچ په وجه جهنم ته بوتلې ده د یو مچ په وجه قالو وکيف ذلك يا رسول الله تاسنګ ومر رجلان قوم لهم صنم دو تنه تیریدو په یو قوم چې داغوی درگاه هو پیر بابا کې به چې پخوا ګرد و نواه کې ملنګانو چړ غوښتو وی چړی له نوړی روړی خدای دی وبخه زوم بټای کې یلته زمون ترو الله دی وبخي کړه کړي وسلته آبادی دي زو وتم زو سکول کېم مې نشته به بابا چړی له نوړی خا دلته د الله چړی قال فدخل الجنه پیغمبر علی السلام فرمایي چې الله په عقیده د توحید د جنت ته بوته واورې عوام خواص د چا په عقیده کې چې خط و حال ستقرم مقرب شته دعا کوي ځان لپټه غنده دعا کوي یره وې کده زکالم منختیو کی لیکن دا الله سره شرک چاټي پي دي لیکن سات کې د مکیازو کې ښا منختا صفت مختصه د باری تعالی تقرب چې ورته ویلې کیږي خاص ته الله پنوم خو منخت د پیر بابا نه نوې اقوال د علماو په بار د منختو کې در مختار نظر ويقع للأموات من العوام وما يوخذ من الزيت والشمع ونحوها مما ينقل إلى ذرائع الأولياء الكرام ديوي ولي چراغان تقربا إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام وقد ابتغى شامی لکی ولو نظر زیتن لیقاد قندیل فوزعا زریع الشیخ او فی المنار لکه شیخ عبدالقادر جیلانی په درگاه کې دا کیږي نو باطل او تن تکور اذان وخت کې منارو توخیږي او ډولګې شروع کی او اجمیری سے پوری وی چیر دبا په قوالی باندې مینو نو پوخ د اذان کی دا کوي کفرن بالاجماع شامی وی لم يثبت في الشرع جوازه للإجماع على حرمة النظر للمخلوق لأنه حرام بل سحط ګډ دی د بابا په نوم سحت هغه حرامو ته ویل کېږي دغې نه چې بین خیږي لکه د انسان ګنګي فضلجه تقرب د غیر الله ته ناجایز ښه علاله یو کړه منخت د غیر الله چرګړې ولې نه دی وې اوس مچ ذکر شو دا سړی مرتد شو ذبیحه د ذبیحه د مرتد ده اگر که په وخت ذبح کې نوم د الله ولې نه یاد شي پاږي صحیح لیکي چې ان المسلم اذا ذبح للنبي صلى الله علیه وسلم کفاره یو سړی د پیغمبر علی السلام په نوم باندې ذبح وکړه کافر شو فكيف بالذبح لسائر الاموات مسند امام احمد لکی لعن الله من ذبح لغير الله تعظیم د غیر الله یا عیسی علیہ السلام کے نام پر ذبح کرے تو اس کا کانا حرام ہے گو ذبح کے وقت اس پر بسم اللہ پڑی جائے پوخت علالغلو کی بسم اللہ انست د غیر الله دا ولی دې خاص لیکن منخت د فلان کی بابا نو د دې خړل حرام یولس قسمه اولا دو قسمه اعتقادی او فعلی د اعتقادی او دا تفصیل د خصوصیات